مقصد دا چې غږ نه کوي هر سړي په نظر نه نه فوج دې نه کموي هندوستان بر باندې راشي او وایي فوج دې نه کموي څه بر باندې راشي هیڅ په نه کیږي هلکه تاسو مذاکرات سره وکړو او مقصد سره جوړ شو چې نه به زه په تا حمله کوم نه به ته په ما معاهده سره وکړو او فوج ته نیم کم کا ای ته نیم کم کا هغه فوج باندې چې کومه سرمایه لګیږي درې کاله ته په قوم باندې استعمال کا هیڅ چیرته یو ځای به هم د بجلی او د مقصد دا چې د ټیوبیل او د زراعت او د کشتکاری بغیر پاتې نشي نو دا هغه مزید مقصد او دا دی هغه انګریزانو منسوبی چې په مسلمانانو ملکو باندې دا شی داسې چکی ور سور کړی ذهنی پوش حالانکه التا په دغه انداز باندې دا شی نی التا دا یو سپاهیان ګڼل سی موږوال افسران یی فوجیان یعنی لکه چوکیدار دی افسر شي نو دا دی چوکیداران او موږ نه ته چې جوړ کړی دي افسران جوړ کړی دي دا ذهنیت حالانکه په دنورو حکومتونو کې چیرته هم مارشالا وغیرہ دا نظامونه نه بهرحال دا به بیا ان شاء الله العزیز کله بحثونه کو بیا نا وخت کیږي چې سبق زه ته ورسی شجین خو به هر حال خبره دادا وغالب, وغالب سبب خراب البلدان فی هذا الزمان شیئان غالب سبب دی خرابی دی شهرونو په دې زمانه کې دو شی نه دي احدهما یو چ شاید تزیقهم علی بیت المال تنگی دی دوی د په بیت المال باندې بی ان یعتادو التکسب چې دو عادت جوړ کی روزی حاصله ول بالاخذ منه بیت المال ناخستلو باندې دا ور ظاهری زنی دا جوړ کی ځان نه علی انهم من الغزات چې مونږ غازیان یو مونږ ته خو به بس حکومت هر څه راکوي مونږ به ورته اړولي او خپل کاروبار لا څه به نه کوو بس حکومت به ورته هر څه راکوي او من العلماء الذين لهم حق فيه یا هغه علما چې دوی وایي چې مونږ خو په حکومت کې حق ته او خپل ورته اړمي هیڅ نه کوي علم دا مقصد خو نه چې ته اوس خپه په بلې خپې باندې واړوه اصرف جماعت کې کینه یا مقصد دا چې مرکز کې کینه دا چېرته راغلي دي په دین کې تاسو وګوره د صحابه کرامو زندگی سړی مطالعه وکړي البدایه والنهایه رواړوه چیرته حضور صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام روی ځای کړي دي چې راځو ټول به په مسجد نبوي کې کینو مسجد حرام کې به کینو صرف ذکرونه به کو نه نه ټول به خپل تجارت کاو خپل کسب به کاو خپل بال بچ به روزي ګڼل ګټله چوک په زمیدار و چوک په کاشتکار و چوک په مقصد دا چې موچی توب کار بای کاو چا بس کاو یو خپل کسبونه به واغه به دا شای خو پدین کې دا تصور نست دا خو دی هغه غلط او علماء چې دا تصور د چنه نه بس به وکینه په یو ګټ کې خلق پتر ته تیار شکرانی راړي او روټي ته به خلواز چی نیولې چې څوک خوځي ته وای چې مال سره کوي پس دا شای پدین کې دا تصور نست شاسب دی تصور سخت مخالف تا سخت مخالف چې بس دې ته به اړم یې چې ما ته به ته یار هر څه چکئ راکئ زه خو بې لاس او بې خپو یم یوه ګوټ کې به چنګ ناست یم نه نه دا شی نسته او من العلماء الذين لهم حق فيه یا دی ایغو علماؤنا چی دو وائی چی مونخو پا دی بیت المال کے حق دا دای ذریعه معاش جوړ کړی قیام بالمصلحت نه کوي ګوره چې کوم علما دین صحیح خدمت کوي آ چرته بادشاہانو ته آ خوا دی خوا نه کیږي کوم ملیان دی بادشاہانو نه حصولی کوي چې هغه دا کسب جوړ کړی یو وزیر سره ملاو سا چی گٹی تو تکی رابل سره یعنی دای کسب جوړ کړی حقیقت کی قیام دی مصلحت نه کوي مفاد عامه پارچیر تلګیا نه فیدخل قوم علی قوم نو دارنګ یو قوم په بل قوم باندې داخليږي اے د بادشاہانو ته ورزی ورزی داسې خلق فینغسون علیهم نو په دو باندې زندگی چې کی ترخه کی ویسیرون کلا علی المدینه ادا په هغه معاشره باندې او دا مقصد دا چې په هغه شهر باندې او دا په هغه مملکت باندې یو بوج جوړ سی دا خلق اے ورته اړولی چې مونږ ته تیار ارس چکیږي را درمی اوس مقصد دا دی چی تاسو وګورو چی په دغو خلکو باندی څونه پیسی لګی که دا دی قوم صحیح لګیدلای کنه بیا به څونه یوه عظیمه چه وه ترقی وه او دوم سبب والثانی ضرب الضرائب الثقیلہ علی الزراع والتجار خپل اسلاف و حالت سړی وګوري سونه مقصد دا د ار یو خپل کاروبارونه او تجارتونه به او بل چاته به احتیاج د معاشي آب مقصد دا چې نلارو دونه گٹی نه چې سونه ټیکس وی پر دې غندف کې سلور سو سونه کارخانی دی مال زتلای واړه پکې اله به وسلس دولس کولاوی د نور ټول باندې غټ غټ بلډینګونه دی ولی باندې هغه ټیکس حکومت ډالر هغه آمدنی نه چدا زیات تا اکسان ویل چې دونه مون آمدنی نه کیږي چې سونه حکومت چدا ټیکس کانو دی وجنه چکړي دي غریبانو بند کړی دي او ته لار سه نورو ممالکو ته ډیرو کې خو ورته بجلی مفته ده کارخانو ته او مقصد ډیر معمولی ټیکس نو دی ایغو صنعت ته وګوره چې په ټوله دنیا باندې چوکړه احاطه وکړه او مونږ ایغه ته مجبور یو هغه تر سره د ماشومان او هغه لوب شینو دی ایغو ملکونو نه چکو راړو دارنګ تشدید کوي په دې باندې په زور سره اخلي جیلونو ته ګډوا کله ورنه بند کا مونږ علاقو کې په ځمکو باندې ټیکسونه مقرر کړي هلکه هلته ځمکه څه کوي هلته کله زر کرناله د یوه سړي ځمکه وي حالانکه په هغې باندې د مسکین تاریخ چې حسابي کړي هېڅ نه میندی غریب زر کرناله خو وچه وي که چېرې باران وشو خو څه وکړي که نه بلکل هېڅ نه کوي هسې تش ټوپي نو په تش ټوپیو باندې ټیکسونه ورکوه ته سوچ کوه دا را یو عجیبه غوندې په پوه شي هغه یې پنجاب ځمکو غوندې ټیکسونه یې په مقرر کړي وو شه جی ته به وای بلکل عقل یی نه دونه سوډر دی ټول بس دا لن لغړ ګرځی پتلونونه یی اغوستی بلکل دی عقل نه خالی قوم نسته بل لکه دی پاکستان افسران و الی تمنع اولی باس شدید او بل حد او دا بیا مفضی سی په طرف تی دی خبری چه منع وکی اغا اولی باس شدید بیا چه دی چه کم دا سی مضبوط خلقی او تی ندر کو چه افسر ورکی وی ڈبی سرا چه ورسی اغا ٹیکس حاصلونو تا نی ورکی انکارو کی و بغیهم او سرکشیو کی او بیا دون سرکشیو کی چه حکومت تا دنیا مفاسد ایغا نجوڑ شی وانما تصلح المدینه بالجبایت الیسیرا ا یو شهر چې کامیاب ګرځي نو اله چې ټیکسونه کم وي پکې و اقامت الحفظ بقدر الضروره او عملا ضرورت مطابق چکه ګرځي ضرورت مطابق عملا ګرځي ولی تا یو اداره ده پکې دی لس کسانو ضرورت ته تا پکې ته پنځه لس اچولی دي د خپلو خپلوانو لحاظ کړی نو دا پنځو کسانو مقصد دا دی چې سالانه تین لاک روپۍ فرض که دو خرچه جوړیږي نو دا تین لاک روپۍ به تاته هر کال تر بچت وي ته ووایه دا اداره به ته لسو کالو کې څونه سټیج ته بونځې څونه تعمیرات به وکړې او که عمله دې دوره وي او ضرورت یې نه وي نو هلته به په ځای باندې چې ټپ ولاړې قرضې به یې در باندې الټه شو جی لکه مونږ علاقې او مدرسې که یو یو کسی طالبي په درجه کې دو به درجه ورته شریکوي پنځه به ورته استادان نیسي هلکه څه در پیښه ده په پوه شوی استادان به دی حقانیه دی اشرفیه دی نیوټون را ګرځي او ای به پکې مقصد دا چې شل طالبان هلکه خود و درجه وای خپل وس مطابق وای دین خدمت کول دی دری دری وای نه بدر باندې قرضی تعمیر به دی روغي او روټي به ورلا روغ ورکه دا ضروری خونه دی چې تا خو ته دی زرونو سونو خلک دا مونږ والو باندې دا ډیر صادق ده و انما تصلح المدینه یو شهر صالح گرزی بالجبایت الیسیرہ کله چې ټیکسونه په هغه باندې کم وي یوا او بل اقامت ته حفظه کې عملی بقدر ضرورت فلیتنبه اهل الزمان لهذه النقطه شاه سویچ اهل زمان دې په دې نقطه باندې شزان خبر کی باب سیرت الملوک دې بادشاہانو سیرت بادشاہ پر کوم صفات ضروری دي دغو صفاتو حامل سړی بادشاه جوړېدلی سي چې کوم شاه صاحب بیانوي او چې دغو صفاتو حامل نه وي هغه بادشاه نسي جوړېدلی اوس بیا تاسو خپله سوچ وکړو چې ایا د مونږ بادشاهان د دغو صفاتو حامل دي نه تقریبا اکثریت دا صفات پکې ته چې دي مفقود دي وبوی چې الله به چېرته کرکټ ته ناست دي لا به ماشومانو غوندې چېرته بلې لوبې ته ناست دي افتتاح به یې کړي دا د مونږ مشرانو چې دا حال ده نو دا پسندیده اخلاق دې ته وایي بلکې چاچا پسندیده اخلاق ایغو ته وتای چې بیا تاسو سترګې ټیټوو کنه تاسو ما وته ګورو معاشره ولې دې ترقي نه منې کوو تاسو بیا ما وته ګورو او حد درجه بزدل وی حد درجه چی وی بزدل وی دا دی بادشاہی صلاحیت نلری نو بادشاہ شجاع پکار دا دوم صفت دادا فإن لم يكن شجاعا کا بادشاہ شجاع نو ضعفان مقاومت المحاربین نو دا دی محاربین و مقاومت نچی عاجز وی ولم تنظر الیه الرعیه الا بعین الهوان او بل رعیت د تنو ګوری مگر پسترګی دی ذلت سره وته ګوری چې دا ذلیل دا بزدل دا دا شیدا او که ټول سر پور کی خو چې بهادر وی ټول ور سره ولاړی کنه ځانونه په ختم کی خو سره ولاړی یار وای خیر دی او ته بادر بادشاہ مو دا داسې دلیر دا افلانه دا غدا شه جی نمبر تین بادشاہ حلیم پکار دا بردبار پکار دا داسی نو چی دتا خو خدای مرتبه ورکړی چی په معمولی شی باندې چاته غصه شی او بیا په خپل خلکو سکی بمباری کوي نه نه بادشاہ حلیم او بردبار پکار دا ولی و ان لم یکن حلیما کاد یهلکهم بسطوته کچت بادشاہ حلیم نی نو باب هلاک کی خپل قوم پاغه مرتبه لحاظ سره جک چې د خدای مرتبه ور کړی او فوج په چراولی خپل قوم به هلاکای بل بادشاه حکیم او دانا پکار ده داسې نه چې فیصلی کړي او په یوې شپې کې نه پنځو منټو فیصلی کړي غریب او بیا ټول ملک کې ورته چې فساد جوړي او ټول عمر هغه چې چور دی خپل ملک پالیسی او هغه هر شی چې کی وران کی چې زه نوې پالیسی جوړم او ملک په فساداتو کې راولي قوم راولي او ټول ملت هم چې کی فساداتو سره مخامخ کی نه بادشاه حکیم او دانا پکار ده وان لم یکن حکیما اکا چرت بادشاہ حکیم نئی اوشیار نئی لم یستنبت التدبیر المصلح نو آد تدبیر مصلح استنباط نسی کولای بلکہ اغا مصلح تدابیر چی تی خراب کی چا کوم مخکنی وکړی بل بادشاہ عاقل پکار دا شرابی کبابی زانی پپویسلے او پاگل دا ندا پکار و ان یکون عاقلا بل دا چی بادشاہ با عاقل وی بالغا بالغ بئی د ماشوم نه حرا حر بئی آزاد بئی آزاد بئی غلام به نی خوا که هغه مصطلح غلام وی او خوا که په دې معنی سره غلام وی چې ټول به د چا منی د بل چا منی دا غلامانو په حکم کې دي دا مقصد دا دی چې حر نه دي غریبان ذکرا مذکر بئی دا بلا شای نئی بنی چی آل تا چا ڈزو ترکی ولی مذکر خود شئینا سو اگد شئینا ای پوری دون خود میتیازی پا کلاری شی تم شی او اغا خود مات ماتی کزی چرخوری غندی یادی کزی اغا نی سر اغا اغا مات کی اغا غندی چی اے معمولی او بور زیتای بیا ورنا چی بیدلی چی بیا میتیازی توی میتیازی چی توی پویسوی ښه جی ممن سلم الناس شرفه و شرف قومه بل دی داس خلق نه بئی دیار لسم صفت دا دی داس خلق نه بئی چه خلق پا دی د شرافت او دی ټول قوم شرافت دو خاطر مسلمی چه دا واقعی دیر غٹ گرانا او دیر غٹ خاندانی چه دا سرا دی داس نه چه پلار مور پتہ نه لگی چه آیا ہندوستان کی پیدا شوی دا چرتا پیدا شوی سنگ دا پا دی ارانی کی صرف ایک یو دا صفت موجود دا چه زا سمع دا زا بسر دا او زانو تقتا ښه قوت ګویایی خدای ورله ورکړی د آرامی ته ښه مدلل چې کوي خبرې کوي دا یو هغه شته پکې چې قوت ګویایی یې ښه مضبوط ده دې کې شک نسته او نور خو آرامی کې یو شی چې ده موجود نه ده ښه جی باره دا کیسې مه کو کار به مو ورله وګورو ورأوا منه ومن آبائه المآثر الحمیده او بل داسې به یې بادشاه چی د ده نه او د ده پلارانو نه به خلقو مآثر حمیده کتلی یعنی ده به ښه کارونه کړي او ده پلارانو به ښه کارونه کړي او داسې یو ښه ریکارډ به یي دو حرامیانو ریکارډ پته نه لګي دلته په دلی کې چېرته یوې کوڅې کې پیدا شوی داسې زړوکی غوندې کور یې و او بل خلق ته به دا پته وي وعرفوا ان لا یعلو جهدا فی اصلاح المدینة خلق ته به دا پته وي چې دا په اصلاح د شهر کې هیڅ کوتاهي نه کوي او عام مونږ ته پته ده چې دا په ړنګولو د ملک کې هیڅ کوتاهي نه کوي هذا كله يدل عليه العقل شاه سوي چې دا تما شرایط بیان کړ سورلس دا ټول داسې دي چې عقل په دې باندې دلالت کوي دا نه چې یو امت دون امت نه نه عقل په دې باندې چې کوي گواهی کوي واجمعت علیه امم بنی آدم او اجماع کړی ده په دې باندې امتونو دی بنی آدمانو ټول بنی آدمان په دې باندې اجماع کړی ده چې بادشاہ پار دا صفات چې دي په کار دي علا تباعد بلدانهم واختلاف ادیانهم باوجود دو چې شهرونه سره لري لري دي او دینونه سره جدا جدا دي به اتفاق پکړای دا ولی لما احسوا من ان المصلحة المقصودة من نسب الملك لا تتم الا به ځکه چې ټولو دې خبره احساس کړی دا چې مصلحت مقصوده د نسب د بادشاہ نه آنه پورا کیږي مگر په دغو شرایط سره پورا کیږي چې دا ټول شرایط وی پکې تا نو اله چې د بادشاہي بادشاہ جوړولو نه کوم مقاصد دی هغه به اله پورا شي فإن وقع شيء من إهماله رأوه خلاف ما ينبغي فان وقع شیء من اهماله راوه خلاف ما ينبغي نو وکرهته قلوبهم ولو سکتوا سکتوا علی غیظ نو اس کا دغی کس نوی او مناسب دا صفات نہیں پکی نو ٹک تا مقصد دا دے چی خلق پہ غلی خلق پہ زونو کی بے سکی بد گنی خو او کا غلی نو دی غصین بچی غلی اوس یې نه به پټاو کېږي چې کله یې وس په ورسي بیا به مقصد دا دی چې دی چه سي په پوه شي لکه اوس تاسو نه ګورو ټیک ته خاموش انقلاب شته خو چې کله مقصد دا دی چې برپا شي خدای پاک دې زر چکي برپا کړي چې دا خبیثانو نه مو جنړۍ خلاصه سي شه جي داسې پکار ده بل بادشاہ قوم سره داسې حیثیت پکار ده لکه یو ښکاری چې ښکار سره کومه طریقه کوي شاسب وایي لکه یو ښکاری لار شي ښکار کوي چې ښکار مو کړی ده ما ډیر کړی ده خو چېرته مې څه شی په ټوپک مړ کړي نه دي شاه جي دغسې په هغه غولیل باندې په هغې به دونه ورنږدې شو طریقې مې ښه زده وي خو هلته به مې چې ویسته بس به به خطا ورنه راته شاه جي نو اوس به هر حال خدای می دی نشانه صحیح کی چی ډیر دارامیان دی مال لاس خدای پاک جهنم ته چکی ورسی نو داس خبره ده لکه خکاری چی چل کئی خکار سره نو چی آ ورزی خکار تا داسی ورزی چی ٹوپک ورخیسته خپل ورخان دی گپ ور لگی نه نه آلتا چه کهوسی وی یا مرغان وی نو کهوسی وی اغا سے شکل ورتا جوړ کی داسی ورتا سلور یعنی اغا زناور غندی ورزی چه کله آ پوهیږي کنه څه غوږونه لا څه ورپي بس دی بیا پسي باندې ودریږي هغه ښکاري او که بلکل داسې ودریږي ته به وایي جامد ده که هغه داسې حیوان و چې څه اوازونو سره آموخته و نو دی هغسې ورته خواږه خواږه څه کوي اوازونه کوي که څه خوراک عادت و لکه دا چونجي مونجي د مرغیو ته ماشومان په هغه باندې وتړي یا بیرې یا حلوا غوندې لا داسې نو هغه ورته کېدي یا څه واخه ماخه دا ور ظاهروي چې زه خو تا چه ډېر محسن یم او څه چالاکی ورسره کوي په چالاکی باندې هغه ښکار چې کی ځان ته کیره او ښکاری کی نو بادشاہ پر داسې یو ترتیب پکار ده لکه بالکل ښکاری سړی او به قوم سره داسې چل کوي داسې به ورسره ګرځي چې ودره په دې شي باندې قوم خفه کیږي چې هلته غوږونه رپوي په کنه چې قوم فورا به د هغه نه مني شي به نه کوي لکه دا ارامي وکنه ویلی څه جوړو کالا باغ دیم جوړو دا هغه رای هغه اخیستله بیانونه ورکوه خامخا به جوړ چی پته ولګی چی یاره دی کی خو فساد هغه جوړیږي کنه با باشه ډیم سکه څه شای سابل منګلا سلا پلان کایش نو دا داسې طریقې دی بادشاہانو وی چی داسې لکه یو ښکاری چی ښکار ته کومې طریقې اخکې کنه په داسې طریقې سره اول هغه رای عامه چی کی هغه ته همواره غوندې کی او بیا چی کوي یو کار کوي کنی بیا ورته چی وی فسادات وی نو بادشاہ ته داسې یو چل چدا پکار ده دا شی بیانې شاه صاحب ولا بد للملک او ضروری د بادشاہ دی او کچیر ته بادشاہ نه داس یو غلط کار وشي نو ایغه تدافی ایغه تدارک بیا فورا پکار دا خلق ته تکلیفونه چې ګوره دا ما تاسو فائدې دی پار داس کولا ګوره اس بظاهر تاسو ته پدی کې اوس نقصان خکاری خودی کې تاسو ته فائدہ دا فلان دا دین لکه مقصد دی عوام رای خلاف کاو نو څنګه به روزانه آرامی تکلیفونه کول چې پدی کې مون معیشت مضبوط سی پاکستان ہے تو سب کچھ ہے پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں اکله به سه غول خوړل اکله سا یو خلق ته او دی سره به سونه طبقه متاثر کوله یاد مو دی مونږ به ورته بیا دنیا بیان نه کوو نه نه پاکستان او دبه ورته مقصد یو بیان کو سونه خلق په انګریزی خوان طبقه دا به متاثر کولا او پاکستان اسلام کا قلعہ ہے افلان ہے او که مونږ دا نو کو کنا هم دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے افلان دا یو غوبل به جو جوړ کړو دا ټول دی بادشاہی کولو چدی طریقې دي شجیم ومن قصد الجاه اچوک چه قصد مرتبه لری فعلیه ان یتحلا بالاخلاق الفاضله نو دته دا پکار دی چې اخلاق فاضله دی وی مما يناسب ریاسته چې اغ ریاست سره کوم اخلاق فاضله مناسبی کش شجاعت بہادر دی وی والحکمت دانا دی سخی دی والعفو عمن ظلم او مقصد دا چې معافی کون کوي دی دا سن چې خامخا دی پکړ کوي به و ارادت نفع العام د عام خلق مفاد سوچ په ير وخت و يفعل بالناس ما يفعل الصياد بالوحش او خلق سره بدا سکار سره جان ساتي لکه بالکل خکاری چې چرنګا وحشانو جناور سره خکار کول سره جان ساتي صرف وعده ماده دړکی مړکی بنی کنی دوم واری به خلق ته پته ولګي چې او دا خو اسنو اسی کیسی وی دا ښکاریانو ایلې او دغه تا غسی ایلې جوړې کړي او تنزری چې ښکار کوي هغه سی و پرده ځان تر خړه غوندې وړي بیا هغه تنزری میلان پکې دا خپل طریقې دي تفصیل نه تکوله ټیم ختم ده ثم يبرز لها من بعيد بیا لری نه چو تخکار شی و يقصر النظر على عيونها وازان نسترګو تا غونو تا دی ته ګوري چې ودر ما طرف ته خو سوچ نه ده فمهما عرف منها تيقظا اقام بمكانه کله چې دا ښکاري له دوی نه بیداري محسوس کړي چې هغه د زی جوړه ولیده نه او څه غوږونه هغه ورپیل اس ته په خپل ځای باندې غلی شي کانه جماد داسې بالکل ساکت شي ته به وایي چې بالکل کاڼی ده لیس به حراک بالکل حرکت نہ کئی و مهما عرف منها غفله بیا چې کله هغه په خپل خوراک لګیا سي ځناور بیا د کر شور شوري کدا سي ور ځان ورکاږي علی انه صاحب کرم او دا زناور ته ورغورځي چې ګوره دا خو زه صاحب کرم بي تبعي اتا ستسواینه وانه لم يقصد بذلك سيدها ادا ورغورځي چې ګوره ما د تاسو ښکار کولو اراده کړې نه ده والنعم تورث حب المنعم او نعمتونه دا مقصد دا شی پیدا کوي حب دی منعم چې چا سره احسانات کوي خود سره محبت پی پیدا کیږي نو اور سره احسانات غوندي معاملہ شروع کی ښکار شیونو سره نو ایغو سره محبت پیدا شي چې په دې کې راګیر کی وقید ګوره په دې باندې دا چپکلی نه چپکلی په پوهیږي چېرته دا هغه ته ورځي کنه حیواناتو ته بجلی سره بیا تاسو ته وګورو چې څونه خاموش خاموش ورځي بیا ودرېږي بیا ورسې داسې یو خپل صورت جوړ کړي په دې هغه پوهیږي په دې ښکار طریقو و قید المحبت او محبت کیر گرفتار کی چی زه خو د تا چه یم مقصد دا دی چی دوست یم او بیا شاه صاحب وی چی قید د محبت دا خو او سخت دی قید الحدید نه دونه د دی اوسپنی پیکړی سخت نه دی چی څونه د محبت پیکړی چی دی سخت دی تار زلفت استاد وال شعر د خپل تار زلفت قید دل را پای بندی محکم است قید د محبت دا اوثق وی د قید د حدید نه فکذالک الرجل الذي يبرز الى الناس دارنګي هغه سړی چې کوم خلق تخکار کیږي او ځان مختکی یم بغي مناسبه ده ان يؤثر هيئتا داسې هيئت په جوړي ترغب فيها النفوس چې هغه نفوس په هغه تمایلان کوي منزي داسې لباس ملبس وغیرہ او داسې خبره او داسې ادب ګور دا بادشاہ هر علاقې ته چیزي د هغو خلکو لباس چې کې اختیار کې هغه سه پګړه وي چې وزیرستان ته ځي چې بل ځای ته ځي هغه سه په پوه دا دی کې دا غي چې خلکو او هو مونږ وال شعار چې دا په سر کړه د پاغه وی ورځ یا سارزي په سری پته یو طبيعي ور سره چې پیدا شي محبت ونی پیدا شي ثم يتقرب منهم هونا بیا به دغه سی وری وری ور نږدې کیږي و یظهر الیهم النصح والمحبه او خلق تبع نصیحت او محبت ور ظاهری خو من غیر المجازفه داسې نه چې آپ په پوه شي چې یاره هسې دوکه کوي نه نه هسې به کله ماشوم سره ودرېږه په لاس باندې سر سر باندې لاس تیر کا کله بوډاګانو سره ودرېږه کله داسې هسې مقصد نوجوانانو سره ودرېږه څنګه ښیي اوهو ډېر ملنسار سړی ده او داسې ده داسې ده دا چلونه به کوي چې خلک ځان له چکې راګیر کړي شاه جی ثم يتقرب منهم هونا هغه رامی راغلی مونږ کلاړیانو سره کیل کاوه چې تاسو پاکستان دی دغه شی پاته ده چې دغه صرف کرکټ پکې ثم يتقرب منهم هونا ويظهر اليهم النصح والمحبه او دو تبع نصيحت ور ظاهري محبت من غير مجازفه ولا ظهور قرينه تدل على ان ذلك لسيدهم اداب نور ظاهري چې دا صرف تاسو ښکار کولو پارز چل کوم هغه مطمئن شي د ده په فضیلت او د ده په تقدم باندې وصدورهم او د خلقو سینې قدیم طلعت مودتا و تعظیما ډکې شي د محبت تعظیم نه و جوارحهم او د خلقو جوارح تأدبت خشوعا و اخباتا هغه عادت جوړ شي په خشوع او اخبات سره عادت سلامی کوي او دته مقصد دا چې سم عاجزی کوي او خلق یقین شی چی دا دی مونږ چدا خیر خوا دا ولی هر یو منبر نه لیکلی آپ کا خیر خوا او فلانه آپ کی امنگو کا ترجمان او دا سیو و بل جی جوړ کړی ثم ليحفظ ذلك فيهم او بیا دی فلیکن من او بیا دی دا صفات پجان کی محفوظ ہم چکی ساتی فلا یکن منه ما یختلفون به علیه ان او داس شاید نه کوي چې ایغه سره دی خلقو کې د دو نفرت پیدا شي فإن فرط شيء من ذلك فليتداركه بلطف وإحسان کچه تداس صور نہ وشن ایغه تدارک تے پلطف او احسان سره کوي و اظهار ان المصلحه حکمت بما فعل او دا دی ور ظاهری چې د کوم کار ما کړه پدی کې تاسو حکمت پروت تا پدی کې ګور تاسو فائدہ ده د قوم فائدہ ده فلان دا دین دا ما د قوم مفاد تو قتل او ګوره دا ځنې خلک نه پوهېږي او داسې دي هغه دي داسې به خلکو ته چې کوي ورظاهروي لکه دې حرامي به وتې نه چې ما قومي مفاد ته وکتل قوم ته په دې کې فایده وه داسې تاسو ګوره اوس هسې په پوهېږو نو په دې مصلحتونو وانه لهم لا علیهم او دا به ورظاهروي چې دې کې قوم ته فایده ده دې کې قوم ته نقصان نشته طاعت الملک واجبتن دی بادشاہ طاعت دا چه دا واجب دا چه دی بادشاہ دی چه وسی اطاعت وسی او بادشاہ تا پکار دی چه که یو سرائی سو فیصد ڈیوٹی کئی دا سرنده نا لکه مونگ ادارو کی دا رندی اغدیری دا پتہ نہیں چه ودر اس کارکردگی دا یا صدا خطول مقصد پیوے لخت بانی چکئی وئی نہ چه صحیح او خیار افسر وی او خیار بادشاہ وی نو اغا مقصد دا چه سکئی آ دې ته ګوری چه ودرا په دې رعیت کې په دې پبلک کې کوم سړی صحیح کارکردګی کوي ډیوټي صحیح کوي او مقصد دا ده چه امانتداری سره کار کوي او خپل فریضه صحیح چه کوي ادا کوي نو چه په دې باندې پوه شي نو د داسې سړیو حوصله افزایی وکړي